نه رای کوي اس نه کوي نو بیا آرامی تو بنا شروع کی فانحدروا الى اقصاب زارت بالمدینه بیا دو میلانو کی داسی شتا چی اغا کسبونو تا چی اغا ضرر ورکی مدینه خلقو تا او مفاد عامه بیا خرابول شروع کی مفاد عامه خرابی او مقصد نظام عامه چکی خرابولو کوشش شروع کی کالسرقه لکه غلاګانی شروع کی ته پوه شي اوس دا غرونو خلک مقصد دا دی چې نه دي کرلو داسې څه وه او نه به مقصد داسې کسبونه و دا خو اوس شکر ده چې دی هغه ته روان شو په دې سعودي او قطر هغه ته خدای پاک څونه فضل په وکړ نو دوی به بیا د مجبوري د وجې نه څه کولې غلې کولې ګډي بيزي پټوا سړی پټوا هغه پټوا بس اوس لکه مقصد دا چې کوم خلکو کې هغه طبيعي هغه پراته دي اوس مقصد دا چې کوي اوس د مبادله دو قسمه ده دا اسی یو فائدہ در تشی انواع دی مبادله والمبادله اما عین بعین مبادله یا عین بعینین وی تاسو دی تبیع وایو عین بعینین او کلا او عین بمنفعت کلا مبادله دی عین وی پچا سرا منفعت سرا تب عین شی ور کہہ دے با نا منفعت چکی حاصل کلا کا مقصد اجاری مجاری چی کمی دی سجی اوس بہر حال نو انسان دا شای مقصد دا چې په دې طریقې سره هغه ده اوس د تعاون فيما بينهم اوس انسانانو ته خپل آپس کې تعاون پکار ده خپل آپس کې محبت پکار ده مینه پکار ده تعاون پکار ده او په دې سره به د دو معاشرتي ژوند آب ښه ژوند وي او هر یو سړی به د معاشرې یو ښه فرد چې کېدي آب جوړېدلی شي چې کله دو باهمي تعاون سره کوي نو د باهمي تعاون نه ډېر شی نر پیدا شو باهمی تعاون نه کله مقصد دا دی چی باهمی تعاون نه حبر پیدا شوا صدقر پیدا شوا دا باهمی تعاون نه دا شینا چسل ار پیدا شو نو دی سره مقصد دا دی چی دا دی معاش طریقے اگن شای چشوی طریقے جوڑی شوی ولما کان انتظام المدینہ لا یتم الا بانشاء الفت و محبت بینهم اکل چی و انتظام دی مدینه چی دا نه پورا کیدو مگر په انشاء دی الفت و محبت سره ما بین دوی کی اعلی به معاشرتی جون تام وی چی کله کوم معاشره به کامیابی چی خلق کی اتفاق اتحاد مینا محبت الفت وی وکانت الالفت کثیرا ما تفضی الی بذل المحتاج الیه بلا بدل او د الفت دیر واری ته دی تقاضا کوي او سړی دی طرف ته مفضی کی چا کوم محتاج الیه شایدا چې آ دې دی بل چا ته بغیر دې بدل نه ورکي هبه دې ورکي ولې مینه محبت دې ته سړی نه مجبوري چا سره دې مینه یي لرې به دې ورته ګړۍ راوړي جوړه به دې ورته راوړي بل شی به دې او بغیر دې هغه نه به چې کې بدل نه به یې ورکي او تتوقف علیه کلا بلکہ الفت محبت کلا پدی باندې موقوف وی چې یو شای بغیر د بدل نه چکه ورکه ال محبت او پیدا شي الفت پیدا شي تهادو تحابو تاسو یو بل تهدیه ورکو محبت په مچ کیږي ا بسره پیدا کیږي نو چې کله دا کیسې وي ان شعبت الهبت والعاریه نو دود نور شینر پیدا شو چې هغه ته هبا او عاریت وایي دار پیدا شو دی خوټ واه ولا تتم ايضا الا بمواسات الفقراء او ګورا انتظام دی مدینه دا تام نه ګرځي یو معاشره کافی نه ګرځيږي او یو معاشره خوشاله معاشره تر هغه نسی جوړېدلای تر څو پر چې مواسات فقراء نه پکې کیږي دی ممتنع به وي د اعمال خسیسه نه آ به نه کوي ځینې به خلق په غیر مستنکف وي مختلف قسمه خلق پیدا شو څوک په دا نه برداشت کوي چې چاته ټټۍ صفا کړي یو یو نیم سړی به برداشت کوي نو ته به ورله پیسې ورکوې دی به درله ټټۍ صفا کوي والذی ازدحمت علیه الحاجات ځنې شی خلق باندې بداسي چې حاجات په ګڼ شی په یوسی ته به اوزګار نی والمتفرق بل بداسي چې آب اوزګاری د حاجاتونه نو دا رنگی مقصد دا دے چی دا کارونه چا به زمکی ډیری سوک په وتمیندای نه چوکاری چا به مال دا هغه ضرورت وی دی نوکری ضرورت وی سبا سوک په میندای نه چو سره نوکری وکی نو با همی یو بل تچراغله حاجتمن نو مقصد کا مزدور طبقه محتاج د مالدار او ته مالدار محتاجی چاته مزدور طبقه ته نور به بیا تر په نظامونو بحث کې دی تشریح کوم آئنده فرصت کې دا یو سورزو کې ان شاء الله نو چې کله به هر حال معاشرې کې باهمي خوشحاله معاشره اله ګرځېدلی شي چې باهمي یو بل سره تعاون کوي باهمي تعاون سلسله او د تعاون مختلفې چې دي طریقې دي درته ویښودلې فکان معاش کل واحد لا یتم الا بمعاونت آخره نو معاش تی هر واحد تام نگردی مگر پو معاونت تی بلچا سره که یو سڑی نا مقصد دا دا چی او فیکټری دا ټول مزدوران ورنه بایکاټو کې یو ور سره مزدور کیږي نه دی به فیکټری وچلی نشي چلولای نو هر یو دی بل معاونت ته چی محتاج وي فکان معاش کل واحد لا یتم الا بمعاونت اخر ولا معاونت الا بعقد او به سبا چې د معاونت کیږي یو بل سره امداد کیږي نو دا څه عقد غواړي سلیکل به سره کوي چې یاره دونه میاشتې به زه تا سره تیروم دونه به تنخواه راکوې دا دا به شرایطي او څه شروط وی او څه اصطلاح وی په یوې طریقې باندې یعنی اتفاق وی فانشعبت المزارعه نو دینه څه پیدا شو دینه یو بل شعبې پیدا شو مزارعت پیدا شو مزاربت پیدا شو اجاره پیدا شو شرکت پیدا شو توکیل پیدا شو دا شعبې ټولې له دینه پیدا شوې ولې ځکه یو سړي به ځمکې ډېرې ورته کرلو به څوک نه میندی مزارعت او دی مزاربت دا مادی پکی پیدا شو خود بخود کنا نو دا دی دین دا سر پیدا شوی ووقعت حاجات تسوق الى مداینت وودیعه بل دا سے حاجات پیخ شو چا سرائی دی طرف تا بوزی سو کی دی طرف تا کچھ مداینت تیوی امانت تیوی دین دیوی دا شئی نبی او بیا پدی کې خلکو خیانت تجربه کړی چې کله بچا ته یو شی امانت کې دي سبب نه مني خیانت په پکې کوي دین به دی ور کړی سبب انکار کوي نو دغه نه څه نور مواد را پیدا شو دغه نه سنور مواد را پیدا شو چې هغه دا ده چې رجستار دی وی چې آدی لیکي او مقصد وکیلان دی وی شهادت دی وی وغیرہ نو دا بابونه نور ونر پیدا شو دینه نو دا دی انسان ضروریاتونه دغه سي دا کسبونه بیا چسل روح ټیدل وجربوا الخیانة او خلقو خیانت تجربه کړی ده والجحود انکار یې تجربه کړی ده د قرضو نه والمطل ټال مټول نو چې کله دا کیسې بیا پکې راتلې او دا لې خو دې قرضو ته ضرورت و امانتداري ته ضرورت و چې چا خو ته به خامخا شی امانت کیدی فاسترو نو خلق محتاج شو چاته الی اشهاد شهادت کولو ته په یو بل باندې و کتابت وثائق دې ته محتاج چا وثیقه ولیکي هغه هغه سره ولیکي پټواریانو ته او مقصد دا چې دین کنه سبب نه مني چې ما ځمکه در باندې خرڅ کړې نه ده نو څوره یو غټه شوبه دې وجنه کا آباد شوا ورهن دارنګ رهن تا وکفالت ان کفالت تا وحوالت ان حوالت سوق په دې کفیل وی مقصد دا څنګه به مقصد دا چوک په زمين راکای چې دا شی نو دغه کیسو ته خلق دی وجنه چسل نو دا غټ غټ خپل بابونه نه دی باب الحواله باب الکفاله باب الفلان باب الرهن باب الاشهاد باب کتابت الوثائق وغیرہ دا خپل غټ غټ بابونه له دینه چشو پیدا شو بهر حال شاه سی وای چې دا خو زه اسی داستا یو نمونه درکوم وکلما ترفهت النفوس هر واری ته چې نفوس کې سونه سہولت پسندی را درونی ان شعبت انواع المعاونات دغه سی به انواع دی معاونات نور رو خټ کیږي نور بر خټ کیږي ولن تجد امه من الناس الا ويباشرون هذه المعاملات اتبن مندای یو ټولی د خلقو نه مګر دې معاملاتو سره به مباشره کوي په دنیا کې که مشرق کې دي که مغرب کې دي که شمال کې اوسي که جنوب کې اوسي دا معاملات به کوي خو البته بله ده چې څه لږ لږ فرق به یې پکې غټو باندې به فرق په دې کې نی غټو باندې به دا شیونه کوي ويعرفون العدل من الظلم اتبا پدی معنی پویږي چې که مشرق کې دي که مغرب که شمال که جنوب کې آب عدل پیژني ظلم به پیژني نو پته ولګېدله چې دا د نوع انساني ضروریات دي قطع نظر د یو دین دونه دین نه دا انسانی ضروریات دی والله اعلم دی خبرو تشریح به بیا انشاءاللہ نظامونو بحث کی مفصل وکو که خدای خوښ وو باب سیاست المدینہ باب سیاست المدینہ دا اوس د هغه ارتفاق ثالث بیان ده او پدی کی دی دی خبر بیان دا چی دا اہل مدینه په مابینس کی کم ربط وی او کم تعلق وی نو چی دا ربط او دا تعلق محفوظ پاتی شی نو دی داسی طریقو بیان با پدی کی کیگی اغا طریقی با پدی کی بیانولی شی باب سیاست المدینہ کے چی دا بل دین بحث کئی دا باب چی اغا طریقی دی حفاظت تی هغه تعلق واقعا بین اهل المدینه څه دی یعنی هغه به کومی طریقی وی چی د اهل مدینه خلقو په مابینځ کی چی کوم ربط او تعلق ته چی دا ربط او تعلق تی دو دغسی محفوظ او برقرار پاتی شی دا طریقی به په دی خبری کی په دی باب کی چی کیږی هغه به بیانولی شی. او د دو په مابینس کی چه کوم معاملات تی آپ ښه طریقې سره دغسی مقصد روا دوای نو دا به کومی طریقې یی په دی باب سیاست المدینه کی به دا خبری بیانولی شی باب سیاست المدینه وهی الحکمت الباحثه دا حکمت تا د باب سیاست المدینه ساس الامر عرب وای ساس القوم دی قوم دی قوم اغا اصلاح دی پارا دی قوم فائدے دی پارا تدبیری سوچونه کول او انتظامات کول دیتا چورتای سیاست ورتای ساس الامر دی دی شی انتظام یې وکړ ساس القوم قوم دی پاره هغه تدبیری مقصد دا ده چې سوچونه یعنی هغه سوچونه یې وکړ هغه انتظامی مقصد دا ده چې تدابیر یې وکړ نو دی توتای عرب ساس القوم باب سیاست المدینہ وهي الحکمت الباحثه دا سیاست مدینہ دا اغا حکمت تا چی بحث کئی دی کیفیت تی اغا حفاظت تی اغا ربط واقعہ بین اہل المدینہ و آنی بالمدینہ اس مدینہ نا دالتا مراد صرف یو کلائی ندا بلکہ اغا جماعت متقاربہ چی دی دوک مابینس کے معاملات یو تر بل سر جاری وی خیر دا کا اغا اہل دی منازل شتا ولی نی او یو دی په یو کلی کی اوسی بل دی په بل کلی کی اوسی خو جی دو باهمی لین دین تجارت سودا سود او تعلقات سره وی نو دو ټولو نه تعبیر بیا په چا سره کاوه سی مدینه سره کاوه سی نو دا باب سیاست المدینه دا اغا غټ حکومت او مقصد دا چې وړوکی بلدیه حکومت دواړو ته یو قسم چدا شامل غوندې شایدا اوس دا یوی مدینه دی پارا یو غټ شهر دی پارا انتظامی ډانچا یو افسر او مقصد دا دی چی سربرا یا یوی علاقه دی پارا یوی صوبه دی پارا دا ولی ضروری وی نو اوس د هغې ضرورت شاه صاحب په دې کې بیانول غواړي شاه صاحب وایي چې ګوره دا مدینه چې وي خوا که یو کلی وي که چند کلی وي خو چې باهمي تعلق او ربط او جوړي وي سره نو دا د یوه سړي غوندې دي که شخص واحدین دي دا د یوه سړي غوندې دي نو لکه یو سړی چې وي زید واخله عمر بکر واخله نو دی یو اجزای حقیقیوی عناصر اربعه چورتوائی عناصر اربعه او یو اجزاء فرعیه لاس پی وغیرہ دا اجزاء فرعیه دی او یو دی دی اغا حیعت وی اغا حیعت اجتماعی غندی اغا مقصد آئی چکم صورت ورطا حاصل شوی وی یو دی اغی اغا وی نو دارنگی دا یو کلی یا دو دری کلی نو دا هم داسی وی چی کله دو په مابینس کی باهمی تعلق او جوړ وی لکه شخص واحد غوندی نو دا یو مرکب وی لکه هغه شخص واحد چی مرکب و دی اجزاء حقیقیه او دی اجزاء فرعیه او دی هیئت اجتماعی نا دارنگ دا خلق چی مقصد دا چی دی یو شهر یا دی دوا دری شهرونو باهمی تعلقات غی سره نو مونږ چی دا که شخصی نه واحدین وګرځی نو هر مرکب کی چه فساد را درومی نو دی دوا وجوهات له وجه نه راتلی شي یا په یو مرکب کې فساد د ماده دی وجه نه را درومي او یا په یو مرکب کې فساد د چا دی وجه نه صورت دی وجه نه را درومي کله په ماده کې نقصان وي او کله په هغه صورت دی مرکب کې چوي نقصان وي نو دارنګي دا شهر هم داسې ده لکه هلته شخص واحد کله بیماریږي کله اجزای اصلیو کې فرق راشي یو بل باندې غالب سي کله لاس پې کټ شي یا سپوشي خو به هر حال بیماری ورته عارضه کیږي بیا د ده مزاج تندرست نه په دغه وخت کې نو هغه شخص واحد ته لکه څنګه چی بیماری لاحق کیدلو خپل اسباب وی دارنګه دی سیاست المدن ته هم دی بیماری هغه خپل چی دی ځان له اسباب دی او بیا هلته لکه د دفع کولو خپلې طریقې دوی به وخورې بل شی به وکړې نو دارنګې د دې سیاست المدن کې کومه هغه بیماري چې راشي نو دارنګې د هغې هم دفع کولو خپلې چې دي طریقې دي او هغه جای بیا بیماری انواع خلق بیانوی چه فلانی قسم بیماری دا مثال زکام دا تبع دا درد دا گردی خرابی شوی فلانی شدا نو دارنگی پا سیاست المدن کی اغا خپل قسم چی دی بیماری گانی دی او اغا خپل معالجین وی سیاست المدن چه دی خپل هغه سیاسی مدبرین مفکرین هغه دی دی چه وی معالجین وی نو شاہ صاحب په دغه انداز باندې چکه درته تطبیق کړي نو دی وجوهاتو په بنا باندې چی دا که شخص واحدین دا نو دی تا بیماری لاحق کدلی شی نو سبا دی دی علاج پکار دا نو دی پر سربرا دی مملکت چدا پکار دا یعنی دی ایغی علاقی یو افسر یو مقصد بادشاہ یو مقصد مشر دا ٹاکل چی دی پکار دی او بل دی دی وجنا چې ما مخ کی تاسو ته ویل چې کله یو اجتماع سره یو ځای شي نو هغه کې باهمي معاملات سره راشي معاشرتی ژوند شي معاشرتی ژوند انسان مدنی تبع دا پخپلو مقصد دا چې ضرورتو کې دی کفیل نه دا خام خایو بلتا محتاج دا نو دی احتیاج نا کتا سو یاد و گن شہ شعبی پیدا کدلے چی دی نه تجارت هم وو دی نه معاملات وو نکاح وو دا گان شای مسائل دی نه مزاربت وو وکالت وو حواله وا اجاره وا په پوش دا کسی پیدا کدلی لین دین وو اغو قرضی وی دینونه وو دا شای نه پیدا کدل بیا په دغه کې د ډیرو خلکو مزاج کې تمرد پروت وی سرکشی پروت وی کله هغه د معاشرت زندگی خرابول غواړی چوری کئی ډکیتی کئی او مقصد دا دی چی پردی عزت ته لاس اچئی او د بل چا په کار کی دخل لری او مقصد دا دی چی ګالی ګلوچ کئی نورو خلقو ته بد رد وایی غریبان ورنه تنګی نو داسی قسم عناصر کله په دی معاشره کی چی موجودی نو که دا دغسی پریدی نو بیا به دی معاشره امن و امان هغه به مقصد دا دی چی خرابی نو دی وجوهاتو په بنا باندې داسې یو کس دی معاشرې دی پاره پکار ده چې هغه د عدل و انصاف مقصد دا ده پیکر وي او خلقو ته عدل و انصاف ورکړي او ظالم د ظلم نه چې کی منع کی او دا ار دغه سي نه کیږي چې یو کس تافسری نه ملاو تور ته وای چې داسې ما کو تا سره فورا جنگ کوي غټ بدمعاشی چوک کلی کې ورته څو خبره نشي کولای لیکن یو پولیس والا شي چې عام یو سړی پولیس والا څنګه تړپي خو د مخ مخ یې وي ټول بازار کې او د مقصد دا چې لاس یې ورپورې مشیني ورنه او کش نسی کولای په د مخ مخ یې سار کړي نو مقصد دا دی چې دا هغه چې یو شان شوکت نه دی یو سړي دبدبه نه او د قوم له طرف نه دته یو ذمہ داری نه سپارل شوی او ټول قوم د په سر باندې ولاړ نه نو تر هغه پورې بیا دا چوک چوک د ظلم نه باندې کولای نشي نو دی دی عدل انصاف تقاضا دا دا په معاشره کې چی باقاعده دی دی لپاره څه موجود وی مقصد دا دی چی داسی یو کس دی موجود وی چی هغه دی خلقو ټاکلی اصحاب الحل والعقد چی کوم وی هغه دی په هغه باندې اتفاق وی د پاره دی شان و شوکت وی دبدبه دی وی او د پاره دی او فوج وی باقاعده او خلق تی ور سره چی دو مقصد دا چی خلق دی ظلم نا او دی بدو کارونه بیا چکی منی کئی نو دی دو وجوهاتو په بنا باندی دا هغه دی پارا یو مدینه دی پارا او سیاست مدنیه دی پارا مقصد یو افسر او یو مقصد مشر ضرورت چسو آ موجود شو تاسو په دې خبره پوښ دا خبره درته بیانې بیا به هغه خللونه بیانو چې کوم خللونه دي چې په مدینه کې واقع کیږي شهر نه ده بلکې جماعتا متقاربتا ما مراد هغه یو جماعت متقاربه ده تجری بینهم المعاملات چې دو منځ کې خپل ما منځ کې لین دین وي و یکونون اهل منازل شتا او دو اهل دی منازل شتا وي المدینه شخص واحد مدینه په منزله د شخص واحد وي والاصل فی ذلک اصل پدی کی دادا ان المدینه شخص واحد چ مدینہ دا په مرتبه دی شخص واحد وی من جهت ذلک الربط لجهت دی ربط نا دغ ربط دو د مدینه خلق کا شخص واحدین گرزولی دی دی ربط تی وجنا مرکب من اجزاء و هیئت اجتماعیہ مرکب دی اجزاء او دی هیئت اجتماعیہ نا وکل مرکب يمكن ان يلحقه خلل في مادته او صورته او هر مرکب کی دا ممکنه ده چی دیتا لاحق شی خلل په مادی کی یا صورت کی و یلحقه مرض او دا هم مقصد دا چی کیدی شی چی دیتا مرض لاحق شی انی حالتا غیرها علیک به به اعتبار نوعه یعنی دا سی حالت ورته لاحق شی چی دی اغ حالت نه علاوه بل حالت په اعتبار دینا او ادیدی سره چی لایقی لکه مثال یو مملکت کې ډاکوګان رال نو د سره دا حالت نه لایق دینا علاوه بل حالت لایق ته چې هغه چی امن او امان وی او دارنگی صحت ورته لاحق کیږي ای حالا اغا حالت تها الله کیږي تحسنه و تجمله چې هغه د شایسته کوي او مقصد دا چې حسینه ګرځي نو لکه یو سړی ته مقصد کله صحیح مزاج وي او کله چې وي مزاج خرابي نو دارنګ د مملکت ته هم خرابي دي خرابي او صحت چکیږي لاحق کیږي نو دا ممکنه نه ده چې متفق وي رائے دې دو ټولو علی حفظ سنت العادله په حفاظت کولو د سنت عادله چې مثال هغه صحیح طریقو باندې دې ټول متفقي او ټول د سلیم المزاج خلق او صحیح خلق دي دا ممکنه نه ده ولا ان ينكر بعضهم على بعض من غير ان يمتاز بمنصب او دا هم نشی کدلای چې انکارو کی بعضی دی دوی په بعضو باندې چې دا سه مکوا دا سه وکا دا سه مکوا بغیر د دینه چې د امتیاز په منصب سره راغلی نه کني جنگ جګړه به جوړی شي اذ یفزی ذالک الی مقاتلات عریضه زکه چې دا مفزی کیږي چاته مقاتلات عریضه او تدین بغټ جګړه جوړی شي دین بغټ جګړه جوړی شي زکه مقصد دا چې په دې باندې د تبلیغ ملګری زنی ګرمای چې دو مقصد دا چې نهی عن المنکر نه کیدا شیال کدو پلاس کې سدي ته چوک منی کا پزور باندې چې په دخلی دی وی چې تر ماته کی وای چې دو په لاس کې څه دي دو چې اولی الامر خو نه دي وای چې دو غریبان خو صرف ترغیب و ترهیب چې کوي کار کوي شجی اس یفزی ذالک الی مقاتلات عریضه ولی دو دو ملامتای ولی تنی وینه د معاشره چ نهی ولی تی ولی نکای نهی عن المنکر تو کا کنه ورزا تمانی کا کنه دا کو تورسا چتا پس مشین رسم کی الک دو اس پلاس کی سری غریبان دا مجبور دی دو خو صرف ترغیب و ترہیب کئی زه چې د هغه امر مقصد دا دی چې منتظم نه وي الا برجل اصطلح علی البته که په یوه سړي باندې مقصد دا دی چې اتفاق سره وکړي او په هغه اطاعت باندې اتفاق سره وکړي بیا ټیک ده الا برجل اصطلح على طاعته جمهور اهل الحل والعقد جمهور اهل حل او عقد رئیسی او په یو سړی باندې اتفاق سره وکي بیا به هغه نور خلق باندې کولای شي له اعوان و شوکا دو پارا به بیا اعوان وی دو پارا به بیا اعوان وی ملګری به دبدبه به مرتبه به بیا به خلق معنی کولای شي وکل من کان اشح و احد و اجرا للقتل والغصب هر هغه خلق چې کوم مقصد دا چې اشح وی ډیر زیات مقصد حریص وی او تیز وی او جرتی وی په قتل او غصب باندې فهو اشد حاجتا الى السیاسه هغه خلق سیاست ته ډیر محتاج دي یعنی هغه خلق یو مشر ټاکلو ته ډیر محتاج دی چی کوم قوم کی سرکشی ډیره یی دونه هغه پاره ضروری ده چی ځان پاره یو مشر مقرر کی چی هغه صاحب شوکت وی او خلق بیا دی ظلم نه چه کئی منع کئی اوس شهر ته خلل دی چو وجه نه رادرومی المدینه تتعرض لانواع الخلل دیر وجوهات سو اتو وجوهات شاہ سے غٹ غٹ بیانی چی دی ایغی دی وجنا دا دی شہر بیماری وی او د خلقو په اموالو کی طمع کئی ډاکی ډکیتی کئی چوری کئی قطاع الطریق وی غصب کئی او دارنگی کینہ او رغبت فی الملک ساتی او دا کوشش کئی چی موږ د بادشاہ نه د بادشاہ چکو قبضہ کو نو په دغه وخت کی بیا بادشاہ ته پکار دی چی مقصد دا چی خلق پر جمع کی او نصب دی قتال به وکړي دو سره به جنګ وکړي خو دا په هیڅ صورت کې به خلق راجمع کوي چې مخکې فوجونه داسې باقاعده منظم نه و اوس خو باقاعده منظم فوجونه دي نو فوج ته به حکم وکړي پولیس ته به حکم وکړي او داسې ټولي به سخت اپریشن شروع کړي او شاه صاحب وایي چې دا د مملکت خطره جوړیږي او نظام صالح خرابوي مفاد عامه خرابوي نو دې سرکوبي به وکړي وبه یې ټکوي بلکل به یې نیست و نابود ځکه هلته ګنټۍ یو پاو دې طرف ته راله ومن الخلل او دی خللنا دادا ان تجتمع انفس شریرتن چی جمع شی س انفس شریره سر جمع سی لهم مناعت و شوکتن چی دو دی پارا مقصد دا چی قوت او شوکت موجودی علا اتباع الهوا او دا جمع سی سر پا آغا اتباع دی خواہشاتو چی رازو تاسو منگ با اتباع دی خواہشاتو کلا کدا گروپان گروپان نسی سر یو جدید بدماشانو ورفض السنت العادلہ او دو مقصد سنت عادلہ پریدی اما طمعا فی اموال الناس یا دے دی پارا چی طمع ساتی پا اموالو دی خلقو کے وهم قطاع الطریق چی دا قطاع الطریق تی دا ڈاکوان آرامیان او ازرارا لهم یا خلقو تا مقصد ضرر ورکی بغصب پا غصب سرا یا بغضب زنو نسخو کی دی په غصې سره او حقد کینې سره او رغبت فی الملک یا رغبت په ملک کې ساتي چې بادشاهي ونیسي فیحتاج فی ذلک الی جمع رجال و نصب قتال نو دې ته حاجت پیښ شي بیا په طرف ته جمع کولو د خلکو چې څه ډېر خلک به ورته جمع کړي او قتال به ورسره وکړي او سرکوبي به یې وکړي خو دا په یو وخت کې چې فوجونه نه وو فوجونه راغله اوس خلکو جمع کولو ضرورت نه فوج به پسې واستوي چې بېښکني وکړي د داسې خلکو نمبر ایک دوم نمبر وجوب منع الظلم والتعدی کله یو نیم سړی په فطرت کی او جبلت کی او عادت ثانیه ظلم او آدم خوری او مقصد دا چې شرارت خباست دای په جبلت او فطرت کی چی پروتی او خامخا یو انسان باندې ظلم کوي مړی یې زخمی کوي کله یو ووهه کله بل ووهه کله دی یو شرم تلاس اچوا کله دی بل تا کله دی یو په لور خور کې بې ځایه تمه لري کله دی بل وال کې بې ځایه تمه لري دا لوچه خلق چې ورته وایي غونډه ګرد خلق چې ورته وایي غونډه نو کله داسې خلق په مملکت کې چې پیدا شي نو چی داسی خلق پیدا شی په مملکت کی نو مقصد دا دی چی بیا به بادشاہ ولګی او د داسی خلقو چه به وکی سرکوبی به وکی نو بادشاہ دا کاری نو دا یو مرض دا نو دا مرض به پریدی نه دا به یو یو رونیسی او خبه مقصد دا دی چی ټکی وغربی چی دماغ ځای ته ورشی ومنه اصابت ظالمین او بل دینا اغا خلال ندادا اصابت ظالمین انسانا رسول دیو ظالم دیو انسان تا پا قتل سرا یا جرح سرا یا ضرب سرا او فی اہلی یا پا تبر دید کے بیا یزاحما علی زوجته د پا زوجے کے مزاحمت کئے پزور بانی ورزی او سارامی توب کارونا کئے او یتمع فی بناته و اخواته بغیر حق یا د پا لونو کے یا پا مقصد دا چاہا خویندو کې بغیر حق ان ستم ساتي او فی ماله یاد د پمال کی غصب تمساتی جهرتن غصب کئی یا سرقه خفیه کئی او وړي ورنا او خلق تنگي او دا یو غونډه جوړ شوی او فی عرضه یا په عزت کی د خلق عزت وگی من نسبته الی امر قبیح یلام به نسبت کې دا سه امر قبیح دا سه خامخا په خلق پورګنی کې دیون سړي په فطرت کې شیطانات پروت دي کله یو پسې پراپیګنډې کوي او کله بل پسې پراپیګنډې کوي دا ډېر بد مرض ده او داسی امر کبی چی پیغه سره زی ملامت کاوشی او اغلاظ القول علیه یا سخت خبر کله یو تکنزل کاو کله بل تکنزل کاو یو غبل چی جوړ کړی نو دی داس خلق سرکوبی بدا بادشاہ کئی نو دی دی وجنه بادشاہ بدا خلل چکی لری کئی دا یو خلل دا مملکت دی سر خرابیگی ښه جی ومنه اعمال بل وجوب منع الفساد فساد چکم دا اغا بادشاہ چکی منع کئی نو دا خلل دا فساد په مملکت کی جوړول دا خلل دا بادشاہ با دا کاروی چی دا خلل بچ کی لری کی دا بدای ډاکټر وی دا بیماری نسخه بلی کی چی دا په دې طریقې سره لری کو شجی ومنه اعمال زارت بالمدینه او زن دی اغا خلالوننا داس اعمال دی چا ضرر ورکی مدینه خلق ته ضررن خفیان پټ ضرر خکارای داس ضرر نی خو خفیه غوندی داس مزیر شی نی که سحر لکه سحر دا هر سړی د سحر زده کوه یو بل باندې کوه نو دې سره د هغه معاشرې ژوند که تاسو سوچي خراب شي کله په یو خاندان کې په یو کس چا سحر کړی څونه دی ټول خاندان ورسره هغه سکون چوی ختم وی و دسی سم یا دارنګ زهر ملاو کول پسکه یا سپ کې زهر ملاو کول خوراکونو کې غړیو کې یا سنور رامی توپ کارونه پکې ملاو کول سونه معاشره وسره خراب شي و تعلیم الناس یا خلق ته د فساد تعلیم ورکول و تغبیب الرعیت علی الملک یا خلق په بادشاہ باندې ور برنګښت کول ځکه دا ملک کې دا څونه قانوني جرمی چوي دا فوج کی بغاوت پیدا کوي